چای ده دا او کنه سودا بیا نو د اویل چې ما دی جاری د باندې وصیت کړی دا عجب لا هو الا حملها کوم چې دې جاری حمل ده هغه باندې وصیت نه آیا دا وصیت صحیح ده کنه نسری ځکه دا تاسو دا وصیت بالجز ده نیم باندې وصیت ده نیم باندې نسته آیا تشقیق فی الوصیت جائز ده که جائز نه ده استاد دې متن دا قاعده معلومی تشقیق فی الوصیت جائز ده شو مثلا ومن اوصى بجماعات تاسو راځي دا مې الوا خوړلې د ذکر مری خرابه ده ومن اوصى بجاريه یو سړي وصیت کو په یو جاریه باندې الا حملها صحت الوصيه والاستثناء وصیت هم صحیح ده او دا استثناء هم صحیح ده لأن اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظا اسم د جاریه دا په اتباع د لفظ سره حمل ته شامل نه ده ځکه د حمل لپاره بیل نوم وضع شوی ده او د جاریه لپاره بیل لفظ استعمالي چې جاریه ده او اختلاف ته اسامه دا دلیل په اختلاف ته مسميات باندې اغلب او اکثر اغلب کله ترادف وکړي نو دی وجنه الک خالی وسط په جاریه باندې سیر او استثناء هم الک چکم ده صحیح ده ولكنه يستحق بالاطلاق طبعا دا بچا اعتراض کولو چې مولانا دا لفظ جاریه ولا شامل نه ده استثناء خالف په جاری باندې وصف په جاری باندې سیر استثناء هم ځکه یا متصل وي یا سوي منقطع وي تصویر لیک نو بیا خو کله چې له کوي دا مطلق جاریه ذکر کی چې ما په دې جاریه باندې وصیت کړل دا غي په خېټه کې بچي وي حالانکه دا وصیت الک حمل جاریه دوار ته شامل ده او دا شمول په اتباع د لفظ یو جاریه سره راغی حمل لفظ سره ذکر شوی ده او جاری لفظ تاسو شامل نه ده دی وای ما مراد شمول نه شمول قصدی د په اعتبار د وضع سره شمول قصدی د په اعتبار د وضع سره او دلته کوم شمول هغه شمول تبعید هغه د وضع خالد لفظ د جاری ده جاری ده لري کنه ولكنه دا لفظ جاری ولكنه دا حمل يستحق دا حقدار ګرځيږي لکه په سبب د بالاطلاق په سبب د وصیت مطلقه باندې بلا تفصيل طبعا ایجاد طبیعت نه نو تعارض نشته خلم فاذا افرد الام بالوصيه صح افرادها چې کله د شي وای چې ما د ما په دې مور باندې وصیت کړی لفظ څه مستعمل مور دا وصیت صحیح ده خو پیږي بغیر علاقه د حمل ګوره مکه لفظ جاری و دلته څه ده لفظ د ام اه فاذا افرد الام بالوصيه صح افرادها او بل لا ولانه يصح افراد الحمل بالوصيه او دا چې چې دا جاری په خېټه کې کوم حمل ما په دې وصیت دا وصیت صحیح ٹھیک شموله اگر کله کله حمل جزء الکه د دې جاریه ده خدا وصیت الکه صحیح ده لکه څنګه چې افراد بالوصیت د جانب د جاریه نه صحیح ده جانب د امنه هم د قشان ته افراد وصیت د جانب ها د حمل نه هم سیل فجاز استثناء او استثناء هم جائز ده جا استثناء پیدا بلا چې تسریب ما علم زمنان تسریب بما علم زمنان تاسو پښتو نه کوي وهذا هو الاصل دع لك قاعده کلیه ده هغه ده چې ان بشک ما هغه سي يسيه يفراده بالعقل چې صحیح جدا کول هغه د بل سیز په عقل باندې چې صورت اندوار منځ کې اتصال وي يسيه استثناء منه استثناء هم هلکه سیده دا استثناء یا منقطع ده یا متصله ده که متصله ده په اعتبار د عقل سره سي په اعتبار سره سره دا استثناء په اعتبار د عقل سره سي چې عقل په جاری کې ده وصیت وای ملها او په حمل کې نه ده ویږي اذا فرق بینهما فرق نشته په من د افراد عقد کې د سیاحت استثناء کې دا لکه چې خالی مور ته وصیت کې څه ته مور مطلب دا چې حمل لکه زه شامل فوسط کې نه دوسم حکم د حمل شامله حکم د وسر شامل حمل ته نه ده او ته چې استثناء کین د استثناء مقصد دی چې مستثنا داخلي په حکم نه ځي مستعملو کې دواړه مطلب یو فکر او وما لا يسوى افراده بالعقد هغه سي چې هغه طرح کول دوه متصل تیزونه وي او یو بل نه جدا کیږي نه پاکه صلاح سي استثناء منه وقر مر فی البیو دا کتاب الو کی تاسو په زندل په باور به فاصله ایا دا موسی الک دی وسط رجوع کولی شي کني شي کولی ایا دا وسط عقد لازمه ده که عقد غیر لازمه ده نو دا ویل عقد لازمه نه ده ويسي ويجوز روال الموصية رجوع عن الوصية جائز الموصية لپاره رجوع د وصیت نه ولې لانه تبر دا خو یو احسان ده کنه لږ او د احسان تام هم نه رسوي دا احسان تام هم نه ده فجاز رجوع عنه كالهبه دا پشان د هبه د هبه الان کې تامي بالقبض او بیا هم رجوع پکې جایز ده او وسط عام نه لکه ځکه چې موسیل امر نه ده ولکه موسیل مړ وي رجوع وکړي اه کله هو قال حققنا في كتاب الهبه لا مسلا خط تفصيل موږ بیان کړو په کتاب الهبه او بل لا ولا ان قبول يتوقف على الموت او بل لا قبول موقوف تر موت فوزه او چې موقوف تر موت پورې دا نه د موسی طرف نه ایجاب ستا د مصالحه طرف نه قبول نشته او قانون دا نه چې لکه ول ایجاب یسو یبتاله قبل القبول د ایجاب ابتال قول قبول سره تاسو ته دا کتاب در باندې خرڅوم اخلي یغل علاله دی ویل چې تدرن نه خرصوم نه خرصوم صحیح کنه بیا لکه دی بل رجل اخر چې مشتری واقع کیږي دا حق دار دی چې مله تا ماته چې زر باندې خرصوم وای ما ویلو غوښته مې رجوع کړي هغه زما ایجاب تام بالقبول نه شي فالاجاب يسير تعالى قبل القبول كما في البيع تكبر بيك قال قدري استاذ وای دا رجوع که په عبارت النص سره هم سره قولا او که رجوع په یو د شي فعل سره چې دا غنه رجوع معلومیږي دا هم سره اذا سره به رجوع چې کله تصریح کو پر رجوع باندې قولا چې رجعت عن الوصيه او یا فعل هغه فعل کې چې هغه دلالت په سبانه کې نو رجوع په عبارت النص باندې هم سره دلالت النص باندې هم چې کوم د مولانا صحیح ده کان رجوع ان دا رجوع ده اما صریح چې صریح قول وي چې رجعت عما اوصيت فظاهر دا خو کار ده چې دا رجوع ده دا له مدلول جواله موجود ده لکه وکذا دلالت دا رقم دلالت فدلالت النص سره هم لأن دلالت النص تعمل عمل الصريح دا عمل کې لکه دا عمل کوم حکم چې د عبارت سره هغه حکم په دلالت النص سره هم ثابت دی فقام دلالت النص مقام قولي په غیر قول د باندې چې قد ابتلت وصالك البيع بشرط الخيار وګرځدل دا په شان د بيع په شرط خيار باندې فإنه لا بيع بشت خيار باطليږي فإن يبطل الخيار فيه بالدلالة إذا فعل المشتري ما يدل على إبطال خياره مشتري ځان لپاره خیال کوي دغه مبيعي خرڅه کړو بل چا باندې بس واضح حاصل چې قبول نه کړي ولې کده قبول نه پر دې لکه ملک څنګه دی تصرف کوي ٹھیک شو ثم كل فعل لو فعل انسان ثم پزنه حرف فعل کچر دا فعل کې انسان په ملک غیر کې ينقط بحق المالک فغیر سره کټکیږي حق مالک فاذا فعل چې کله فعل کې دا موسی فریم مصابه کې کان رجوعا نه دا رجوع ده چې د دې شی او فعل کې دا قانون دی چې ته یو د شی فعل کې په ملک تغیر کې چې بیا غا مملوک تغیر د ملک توزیع په تابع زمان الکوا لازمیږي همدغه شان تفعیل کې موصیفه مصابهه کې هم دا دلیل رسوي ترجوي اختفي وقد عدد هذه الافاعيل شمار کړی دغه لکه مونږ شمار کړی دغه فعلونه په کتاب الغصب کتاب غصب تاسو ویلې ده اوس به وای ان شاء الله قریب آنے والا ہے کنه ده ناستي تابريتون قربان شما فكل فعل حرف فعل يوجب زيادة في المشابه حرف وسوى تفصيل كي كلا لك فعل بزيادة كلا فعل بالنقصان اختو فعل كل فعل حرف فعل يوجب چې پیدا کوي زيادة زيادة في المشابه او دسي ولا يمكن تسليم العين او ممکن نه تسلیم اول ذات مصابه الا بها سره د زیادت ستو زه ګجرا ولا کې دوره کوله قاضي صاحب سره رحمه الله زموږ یو ملګری کراچي او اید محمد نو هغه ما همیشه ستره ما ده کې نو تاسو ته تر وراړې دا دا ډېر څه ده کنه اوس نو بولا بخو هغه ستو د جوا د څور دی جوا نه بس غنم غنم اوټه کوي اوټه کوي خلک کوي بیا غخوري پښتو په پنجابیان زنده خره دا سویقه دا د غلوې سره ګټ کې دا چې د غوړو د غوا غوړو سره ګډ کې د غوا غوړو سره حدیث کې د نبی سم فرمایي د غوا شیدې شفا ده د غوا شیدو کې شفا ده او په سیمنو کې څه د غوړو کې څه لفظ په لیکلای ده او غوخي چې دی هغه دا ده د غواګانو بار تقدیر ته دا غوا غوډي ور سره جت کې بیا وخوري یو سړي وصیت وکړل چې زما یو غونی غنم دی هغه باندې کوایا واجد الله استاد لور کې او بیا کوم موسیقي را زوهي استاد هغه ټول ورته کولی وو هغه نه بعد غړوي سره ګټ کړل دا رجوع نه کنه خو دې په خاور مړ کله واخور تعالی درکو مثل سویق یلی تو بسمن الکه یو زمکه ده څه پکې جوړ کړی نه دي زمکه ده اخره تا خسته دی کی زمکه ده لګ څه پکې جوړ نه دي مشر اولا څخه خپل کمره ځان ته پکې جوړ کړ ثواب او جواد ده یا د نسو نو دا هم الکه رجوع څه اخره تا خسته دی کی دا هم رجوع ها ودال یبنا چې جوړ کی فی اپ یدار کی بنا جوړ کی بلډینګ موسی والقطن يحشبي مالک باندې وصیت کړه هغه لکه په د څه چورته تکیاو کې لکه دنه کې یا په دا د څه وي تاسو تو شکونو کې لکه دنه کې یا د نس نه دا چې مسله ده خلاص والبتانه یو استر د دا شانته کپړه چې خلک ګلګه ته استر ورکې دا واسکټ پشان دا یو څه کاوده لکه کفې تر ولګه واستل ورنه جو نه دا بیا لکه د موسی طرف نه جو نه په هیبه کې وزهار یزارو بها دا شان ته د واسطت کفله ده الکه وا وسیتو کو چې دا د واسطت کفله لکه وا د مولا له چې وادي وختونه پويږي الکه اوس موسی را ویلار چې دغه خپل واسطت ځان ته جوړ کړه دا شان دا پاس اوله غول زهاره ورنه جوړ لکه دا رجوع وصیت پوهیږي محمد ولی استاد کنه پوهیږي هلکه واسطه ټونونه بس خره وزهاره یزعر بها او زهاره د پاس طرف ته وای دا دا استر دې دا استر وای څه دا پاس ته سوې پښتو دا استر خدای لاندې بهر په دې څه وای هغه ده خره اګنه لانه شان لا يمكن ممكن نه موسیلر هو دغه موهو دغه مصابهه در تسلیم او تسلیم د دې مصابهه بدون زیاد بغیر زیادت ولا يمكن ممكن نقضها جدا کول ولا يمكن ممكن لکواها نقضها د دې زیادت جدا کول لانه دا زیادت حاصله حاصل شوی په ملک موسی په ملک موسی کې من جهت له جهت موسی نه په دا لکه ټیک ته د تصرف علی په صحیح په خپل ملک کې کړی دا څه مثلا او دا کوس موږ ولا جدا کوله کې تاوان راځي پښتو په نو مصالحه د پالم تاوان مصیر په نام بخلاف التشیش الدار المصابها یو قرباني وسیت کړی هغه ته موسیق خپل چینه ورکړ رنگونه ولا ورکړل دا رنگونه ورکول چینه ورکول دا زیارت تلکه په مصابه کې ولیکن دا دلیل درجو نه ده ځکه مروت تقاضا دی چې چاله وصیت کینو کاله چې پاک وی لګونی بخلاف التجسيس دار تخصيص دار نه وي بلا بخلاف التجسيس دار بخلاف تشنه کول د کور المصابهه وهدم بنايها لانو الکه بیا یا یو کور لاره کوا د اسمکه چې کوم د لکه ورته هبه وصیت کړی ده او بلډینګ باندې کړی نه ده دا بلډینګ جوړن کړو دا هم دلیل په الکه د رجوع ها چې دا رنه د کوم عرصه چې د اسمکه چې دا پرته ده پښتو په خره لأن تصرف في التابع دا تصرف تلک په تابع کې او تصرف په تابع کې دا دلیل درجو نه چې فاصل کې سو پر موسی الک تصرف مصابه اصل ذات نه کړ او په لکه تابع څه نه پوهیږي او تلګری کولا چولی خلا وکل تصرف اوجب زوال ملک المسی هر هغه تصرف چې په هغه سره زوال د ملک موسی راځي فهو رجوع کما اذا باع العين المصابه ثم اشتراه عين مصابه خاص کړلو بیا بیا واخته دا څومره ستر او ځکه ورسره لکی چې یو ځل خرڅ کړو بیا خو لکه موسی موسی له هیڅ حق نه پردای سوس خو یو ځل موسی خرڅ کړلو په یو چا باندې بیا د مشتری نه دوم ځل بیا واخته نوې ملک پکې راغی نو اوس بیا دا موسی موسی له د سری شورته چې دا خو مال راکه تاور باندې وسیب کړو نو دا داسې ورته وایي لکه تا خو یې خسړی کا په تبدل د مې سره تبدل د سره راځي ذات راځي دا قانون ده ما مخکې ما کوم ملک شته ته وسط کړ هغه ملک ما نه تللی ده اوس که بیا ما ملک ته راغلی ده دا نوی ملک ته نو تبدل د مې داري چې لکه تبدل ها د ذات لکه دا هغه مصابیه نه چې کومه تا ته وسط کړی اوهبه بیا یو چاته هبک مستبی او بیا لکه دی مصیب بیا بیا ور باندې رجوع کړل نو مصالح ځم زله حق نه لري چې عثمان راک کمی کې په یو ځله پکې لاړ دوم ځله بیا مې په رجوع راغی خبره مې تکړه و هل ان الوصیت لا تنفذ الا في ملکه دا وصیت نه نافذي مګر په ملک ته موسی کې فیضا زاله چې کله زائل کړو موسی هو د ملک کار رجوع دا رجوع وضب شات المصابها رجوع یو ګډ دغه تعالی کې چاته چې کوم د ایبک څه ده ګډ ده ګډ خدای دې مو نستات هغه لکه چاته ایبک خدای تعامل کې وصیت ور باندې او بیا لکه دې موسیر اولا شو شوق ولا اوس دا ډېر خایسته لکه ګرځي چې دله وکول په خپل نه خورم تا چاړو پر باندې کړل نو دا چاړو را باندې کول دا دلیل سره درو جوړ وزب الشات المصاب عزب کول لګر چې وسه تور ولګ شه دالو جوړ لانه دا زب الشات لست دا زب الشات ولکی لصرف لجهت دا مصرف کولو د راګرځولو د دې ګډ د موسی طرف نه اله حاجت خپل حاجت ته عادت فادت کې چلے ګډ څوک زبا کوي سره فائدو کوي بهر غرزه کوخري به خوري به کړ او خوراک یو لوی څه له کوي حاجت ته خراب فصار هذا المعنى وګذا دا صرف اله حاجتهم دا وقایله کلیه هغه تا ور باندې وصیت کړی موسی هغه صفاس ترو منځلي او خې استری ولا ورک ایا دا دلیل درجو ده کنه خو یې خوانه کې دا دلیل درجو چې دا دا عین الکه دا دا دیر شي اسب کول پکار دی یاد نه ولی الا يكون رجل لان من حاسك اراد ترانل آیات يصوبه چاله کپلور کی غیر او غیر لره نو علی خیرانه کفر سو چاله ور کی کپاکا پاکا ومن جعل الوصيه لم يكن رجوعا چا د وصیت نه رجوع انکار وکړ چې ما وصیت نه لري کړی ایا دا وصیت رجوع ده کنه لم يكن رجوعا دا رجوع نه ده بیا مستقل نور الفاظ سره رجوع کړه قابل اتباع ده خدغه لکه رجوع نه ده چې یو ځل لکه وصیت ثابت شوی یو ځل وصیت او حال اے مولا ما ته وښه کده د سی ویلی وای چې ما رجعت عما اوصيته نو دا رجوع د نفي د رجوع د نفي د وصیت نو په دې حال کې چې کله د قول وباسي صحیح شو او جهود چې وکړ نو دی الکوه نفي د وصیت په الحال هم وکړ او په ماضي کې هم وکړ نو کومه مضبوطه رجوع چې په الحال او په دواړو کې په دواړو کې پښتو پیږي نو چې الکوه هغه صورت کې چې خالي رجوع په الحال وکړي نو هغه قول رجوع ده او چې جهود وکړي امام ابي يوسف فرمایي دا لکه انکار د وصیت په فماتی کې هم د په حال کې هم دا د خډیر قوی ال په طریق الحلوا چې کوم د لکه دا غزوه استاد دا رجوع خه فاولا يكون رجوع نو اولا علی چې دا سو ګرځي رجوع اصح قول تاسو ماشیل کې حضرت امام ابو یوسف رحم الله امام محمد فرمای رحم الله چې دا رجوع نه ولی ځکه ولی محمد ان الجحود نفي في الماضي دا انکار د یو سیز نه دا نفي د پیل فضل اکبر استاد دا په ماضي کې عبد الحلیمه پرې خیر تامل کې یو بل شرط ګوري ته خدای تاسو ته دي ته ټول نه دي لیدلي اے خیر خمړ کړه پاره خړو خړو خړو خړې دي کتابه شه ولانتفاف الحال ضرور ته ظالم ما ته وښه امام محمد فرمای رحم الله چې دا جهود نفع د وصیت په ماضی کې ٹھیک شو نو یو زمانه د قول له جهود یو د دې جهود خپل هغه مقتضا او معنا ده مقتضا معنا ده چې ما مخکم لا وصیت نه کړ نو اوس اصل د جهود معنا نفي د وصیت پر فل ماضي او دا اثبات الکوي د رجوع چې مونږ فل حال کو دا لجات د ضرورت ده ولې ځکه چې ماضي را روان را روان تر اوس وخت پورې کنه ځکه چې الکه په ماضي کې د وصیت وصیت نه مونږ وای ماضي د ماضي کې د وصیت کړي دا کړي تر اوس وخت پورې او د قول کله کړي اوس کړي دا نو اوس خو په کار دار چې مونږ د وصیت وای چې د اوس وخت نه اونې ساعت تر ماضي پورې ادم اعظم لري په وصیت نه ده کړی ځکه د کوم حين د قول چې کړی دا اوس موږ منسوب کوو که نه چا ته منسوب کوو ماضي ته کومې زمانې ته څه در وایي آدم علیه السلام زمانې پورې دا ټوله ماضي ده پښتو پوهېږي نه پوهېږي بیا د نه خبر نو دا انکفاف فی الحال وسد دا لجات ضرورت دی چې نفي فی الماضي نه څه تاسو قولو کو معلومه ده چې د اوس به شروع وي دا نه ها ها ها سو په لالا پیدا کیده آدم علیه السلام پورې نه لکه چې کله دی په خوبت کې دی یو خدای تاسو مړ کی والانتفاع فی الحال انتفاع د وصیت فی الحال ضرورت ذالک دا له جاته ضرورت د نفع د ماضی ځکه دا غواړي دا چې لکه د اوس نه چې دا لکه څه شروع کیږي نه په خطر ماضی پوری به کنه ها نو دې حال له شروع کیږي ها زپه چې لکه څو په دې خو په بل باندې یا اول مرض يا ماضي نه مراد څه اول المرض قال فاذا كان ثابتا في الحال كان الجهود لغوا کله خا دروغ او دروغ او ثابت شو کنه ثابت دا د خپل ځان تکذیب فی الحال وکنه ولیکن دا فی الحال تکذیب ثابت نشي به خو ماضی هم نو چې اوس هلې کوي دې درو وای ما وصیت نه کړي په الحال نو په ماضي کې هم اولان کې ذکر حال مرتب نه په ماضي باندې نو لکه او دا تعبیر هغه ده تابع خو لکه په حکم نه مطلوب کی وي نو کوم حکم چې تابع غو حکم نه مطلوب نه ته غل کړي چې ما وشت نه کړي نو معلومي کې ماضي کې هم نو لسه نو ساله کوا امام محمد وای چې لکه د خپل ځان تکذیب وکړو نه نه فل حال قول معتبر سره نه ویل ها د ماضی جهود معتبر سره دا سر رجوع نصب نه خلا فاذا كان ثابتا چې کله دا دروغ ثابت فل حال سره ذکر کاذب په خپل جهود کې ده د کاذب په خپل ذکر غرض دا دی ده د غرض دا ده ځکه دا حال تعبیر ماضی دی د غرض دا چې ما پیله وصیت کړو خو څه کوم ځکه موږ حالت اعتبار ورکو کنه ورکو نو دا نه چې مخکې نو واوري یو دا رجوع فی الحال ده دا رجوع فی الحال مطلب دا ده چې ماضی کې ما وشت کړل خو اوس ولا کوي اوس یې نو تم سموله نو اوس دی وای نو اوس دا دی چې اوس په الحال رجوع کوي د دې مطلب دا ده چې ما ماضی کې وشت کړی ده او چې بیا جهود کوي وای ما ماضی کې وشت نه ده کړی دا قول ده بالکل لغوس دا جهود څه شو لغوس نو وشت علاقه خپل حال باندې پاتې نور څه دی څه پښه واذا كان ثابتا چې کله دروغ ثابت شو فل حال څنګه ثابت شول هغه دا دی وایي چې ما وصیت پیله کړی دا اوس کو ځکه فل حال رجوع مطلب دا چې ماضی کې وصیت اوس رجوع کو ٹھیک شولا ها نو دې رجوع کنه په دې کې دروغ الک ثابت شول او چې دې جهود کوي ځکه جهود معنا نه سره سره ماضي د خالص نه سره ما او هیڅ ماضي کې ما وصف نه نه کړي هلته نه نه کړي ته کړي نو معلوم سي د کلام لغو له اجتماع نه کیږي نو پیږي اه د مدیوالي رسته ده او لأن رجوع اثبات في الماضي ونفي في الحال او بل دا رجوع دا خو اثبات پس کی وی ماضی کی وی او نفي في الحال والجهود نفي في الماضي والحال نو لکه جوه خبره دا رجوع چې کله رجوع چې وایي راجعته د دې مطلب سوي اثبات في الماضي چې ماضي کې موصف کړل خو نفي او چې جهود وایي د نه په ماضي کې وصل کړي په حاله کړي د فلا يكون لك ما رجوعا حقيقه دا رجوع حقيقي نشوله ولهذا لا يكون جهود النکاح فرقه اے یو خاوند د هغې د نکاح نه انکار وکړي چې ما نکاح نه ده کړې جهت عن عن انکار هغه جهود کوم د انکار د دین دا فرقت نه ځکه دروغ وایي دا طلاق نه طلاق مطلب دا چې مخکې مې نکاح کړې ده خو اوس هلک دا طلاق ورته فرقت غواړم او جهود دا چې سره مې هلک نکاح کړو په دې خې څنګه لکه طلاق ولې پیږي په دې کې بیا مثلا تاسو اصول فقه لاله چې کتاب الحال ته وګورئ دا حال څنګه حال ده فیروح ابقاء ما کان په ما کان ابقاء ما یکون په ما کان بکې کو ولو قال كل وصيه يصلي لي هر وصيه او سيد بها لفلان هر وصيه چې ما وصیت کړی غل پاره په د عجب د پاره فهو حرام وربا هغه حرام ده او ربا ده لا يكون رجوع دا رجوع ده ما تقولش دا حرام او ربا دا صفت ده صفت څه غواړي موصوف ته موصوف بقا غواړي یا نه څه نو مطلب دا ده چې دا وصیت ما موجود وي او بیا به دا صفت ورته څه کېږي کوي او چې وصیت موجود شول لکوای او داسې لخوا بیا خو رجوع سول لکن دا ته چې دا قول کې چې هر وسیت ما ور باندې وسیت کړه هغه حرام او ربا ده دا حرام او ربا لفظ دا صفت ده دا الله دې کله موصوف باقی او ثابت وي چې موصوف باقی او ثابت څه په صورت دې صفت کې نه رجوع چرته شول خو نه خبره په بدلون کې توای هر وسیت ما وسیت کړه حرام او ربا حرام او ربا څه صفت او صفت کله راځي چې موصوف باقی او موجود وي نو دا حرام او ربا په صورت کې وسیت به موجود وي او کوم معدوم وي موجود شو موجود شو بیا جوش شرط سره تاسو سره کوم خوش مسله لأن الوصف يستني بقاء الاصل دا وصف چې حرام او ربا دا تقاضا له بقاء الاصل کې ابو باقی پاري وی ولا چې هغه چې باقی بیا له کوجو چې سره بخلاف ما اذا قال يا سره وی كل وصيه اوصيت بها لفلان فهي باطله فهي دا بیا رجوع ده دا څه ده ځکه د باطلت المعلا دا چې ذاهب او متلاشي زما کوم وسچلا هغه بالکل کله عدم د سر استل نه ګوت نه وسیت سر استل د دا بوتان یو د شي الکه صفت ته چې دا موصوف الکه وجود نه ولا موصوف عدم غواړي ولیکه موصوف موجود یا بیا بوتان ورته ثابتې بیا خو بوتان ورته ثابتېږي دا رجوع نه لا يكون رجوع لان تاخير ليس للسقوط دا تاخير د سقوط لپاره نه وي تاخير يسي تر کې لا د سقوط لپاره نه وي خالي هغه تاخير یا د قبض د لپاره یا د استفاده لپاره یا د ایفاده لپاره ها کتاخير دین لکه رسته کوله لکه دین خطوبي لو قلت لرجل لك عليه دين تا ورته تا په سړي باندې قرض تا ته ترکت عليك دين د ابراهيم دين سره تا ورته اخرته لکه دین ما تر پر دین وسته کړی دی دا ابران دین نه خاله لکه هغه ادا کې بس راشي اخر راشي بخلاف ما اذا قال تركت لانه اسقاط دا ترك د لپاره اسقاط راځي دین بالکل ساکت شو او کدویل چې ترکتها دا وصیت ما پرې خودل دا بیا رجوع شو ولو قال العبد الذي کچیر ته ویل سړي العبد الذي دا قال لپاره عبد فاعل نه ښه قال لپاره یو قائل لکه قائل ښه چې چا ویل موسی ویل ولو قال کویل موسی عبد مبتدا الذي اوصيت به خبر دښمنه شو قال عبد ویل وعبد الذي اوصيت به په مسله یک جمله ولو قال شيء طويل مسي سيول العبد الذي اوفيت به ذکر قال پر مقوله لك جمله فكاري مقوله غير مقوله نه مگر جمله کاغه فاعل چې به مقوله سره را نغلا سړي شي العبد الذي اوفيت به لفلان هغه غلام چې ما ور باندې وسط کړو پلان لره فهو لفلان فهو فلان اوس علي کداول مصالحونه رجوع کړه دوم مصالحه له داول بیا غر قصول له کوي خره اه لان لفظ يدل على قطع شركه دا لفظ دلت کی فقط د سبن شرکت من سوی هل جاسيت به لفلان فهو لفلان فهو لفلان دا الفاظ د دې چې لکه شرکت پکې نشته ځکه الفاظ اجتماعي پکې راړلې ندي لأن المحل دا مها عبد چې دا يحتمل الشركه آه ركش ده ده خلا آه كان رجوع لأن لفظ يدل على خط الشركه آه دا دلت دا لفظ دلت کې دا لفظ دلت مراد لفظ دا لفظ مراد د جمله مراد دا ټول جمله درت پرې باندې کې شرکت پکې ها لانه د عبد محل شرکت ته يحتمل الشركه ولف صالح لهما تعالى فصالح ده لها دغه وصیت فرض لپاره یا ولف صالح ده لها دغه شرکت لپاره وکذا هم دا شان اذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجون عن الاول تسړی ویل چې ما وصیت کړو ولکه پرې العبد الذي اوصيت به لفلان فهو لفلان وارثي هر فلاني وارث ته پاره ته دا اول نه رجوع شول هيا وارث ته دا وصیت ثابت کړي نه ثابت نو کلور وارثانو اجازه وکړه ټیک ته کلور وارثانو اجازه ته ټیک ته خوش مس خلاص بما بيكون وصية الوارث وقد ذكرنا حكمه ولو كان فلان الاخر ميتا يسلويل لأن الوصية الأولى إنما تبطل وصيت أول باطليږي ضرورت كونها للثاني تجاته د کېدل دوم وصیت ثاني لپاره ولم يتعاقد ثاني لپاره ثابت فبقي الاول وصیت اول لپاره پاتې چې څه د اول وصیت بطلان د جهته د ثاني نه وو چې ثاني وصیت صحیح نه سره اول برحال خدا لکه کوم د صحیح پاتې پوهیږي کنه پوهیږي عملیان دا چې کوم دا لکه د وارثانو دی د دې مې ته وارثانو ګرځي دا وصیت اول وصیت باطل سوال هغه نه رجوع را لکرانه په حين دا دې کې چې د رجوع کول د اول وصیت نه دا دوم الک فلان دا دوم پلان چې کوم هغه ژوندې وکمل ژوندې وکمل ولو كان فلان حين قال ذلك حيقا آه، لبطلان الوصيتين الاولى بالرجوع والثانيه بالموت موت على كده شعر د موسی له راغې مخکې رسنه د موت د موسی نه پښتو په او قانون چې موسی مرشي مو هغه موسی له مرشي او نو وصیت مال بچاله پاتې کی موسی ځکه هغه نه باندې حقدار قبول نه دراغله جانب رسول او نه تمام ګرځل دا وصیت په مفت تعالی کړه مصیبه او که بیا مصیبه محکمه شو مصالحه په بار کې مرسي بیا د مال وارثان د مصالحه والله اعلم باب الوصیت بسول سلمان نه نه و خدای تاسو مړ کاله کوه وا د سپری ما کله کې امتیاز بری تللی وختو نه وي دا سوره کوم ان لله ها خدای تعالی